دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچرې جیت اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې اسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه سيد المرسلين وخاتم النبي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون أما بعد هست دانا رحمت للعالمین درو شریف ہوئے حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران ہمیشہ دا پارا چې کوهاټ کې زما د جلسې نوبت راځي نو زه ورته ډېر ستړی یم د جلسې تاب را کې بالکل نه خو د ضلع کوهاټ مسلمانانو کشش او مینا په ما دومره غالبه ده چې کنیم یم او نیم نه یم هم نوړه مې غواړي چې والا ورشم عزیزانو خدای گواه دې په دې خبره ما ته ګوري ما خدای گواه دې په دې خبره چې زما د تقریرونو څومره دنیا چې تیر شوې ده او ما لیدلې ده نو سرلس پکې د کوارټ خلک ستاسو ذوق ستاسو شوق ستاسو مینا ستاسو درد دار وخت زما پستر وکړي چې په کوهاټ کې تنظیم اهل سنت والجماعت سره کستا سمرګرتیا او تعاون نو نو یا بم د شیاو سیلاب یو سی او یا بم د قادیانانو سیلاب یو سی او یا بم د روسیانو سیلاب یو سی عزیزان په ضلع کوهاټ کې واحد ډله ده دا د تنظیم اهل سنت والجماعت واحد ډله ده چې د دوی هغه مسلک دی چې کوم مسلک د علماء دیوبند د دوی هغه مسلک دی چې کوم مسلک د امام ابو حنیفه د دوی هغه مسلک دی چې کوم مسلک د جناب محمد رسول الله نو عزیزان تاسو ان کو خط ہوئے گئی پاسا شور مت ہوئی بھائی رسول شور والا ګناه به ستا په سری ځکه چې تا ولې د خپل خپل حفاظت نه کولو ځنګل کې ګرځي او حفاظت د خپل دې نه کوي کته وای چې دا زمونږ د ملک دا خلق کار دی چې د چا د اقتدار واګي پلاس کی عزیزانو هغه خلق تاسو ته اوسګار نه دي تاسو ته اوسګار نه دي اپ دوه خدمتونه اخته دي یو خېټه او یو خزا اته ګنټې د خېټې ډیوټي کوي او بیا دولس ګنټې د خزې ډیوټي کوي تاسو دې مازیګر کې ګوره یاري او خزه د غوږ نه نیولي او روانه کړي نو هغوی تاسو ته اوزګار نه دي چې تاسو د سیلاب نه بچ کی یا کوم افت چې په تاسو را روان دی هغه ته بند تړي ای تاسو ته اوزګار نه دي ځکه هغه یو خاص عشق کې اخته دي اخیته او خزانه رحمان بابا ته چاوي چې راځه دلته یو مولا راغلی دی جلسه ده چې تقریر واوري هغه مولا څه چل کوي وی تقریر به واوري هغه ورته رحمان دومره اوسګار مې ده د کار د عشق رحمان دومره اوسګار نه ده د کار د عشق چې غوګونی سي ناسه خوندې اوسګار تا دا نصیحتونه چې دی دا اوسګار دي او رحمان بابا د عشق د کار د اوسګار نه دی نو هغه ته وخت څنګه ونی ها کم خلک چې کول غواړي او ځان اوس اوسګار دي شي ارڅ کی ارڅ کی زتا سیمانی وایم دا علم چې دا زه لګیا یم که ما ټول عمر کې زده کړی دی تی نیم عمر کې زده کولی شي تیر ربع عمر کې زده کولی شي تی ثلث عمر کې زده کولی شي دا ستاسو د ضلع کوهاټ کرنیل سلطان علی شاه صاحب تاسو ټول پیژنئ دا فوج کې کرنیل پاتې شوی څوارلس کاله به بیه وغیره کړي بیا کورسونه کړي دي بیا شل دیرش کاله کرنیلی کړی ده بیا ریټایر شوی دی بیا علم شروع کړی دی او په علم کې ځان کمال ته رسولی دی نن د کوارټ کرنیل نه دی بلکې د کوارټ خطیب ډسټرک خطیب او خطیب او یو بهترین مقرر او عالم دی تاسو نشئ کولای څه چل در باندې شوی دی یو بزرګ څلوېښت کالو نه بعد ناسته او کوټې نه یو یو ساس کې د اوبو را پریوځي هغې لاندې یو لوښی پروت هغې ته ګوري اساس کې را پریوځي را پریوځي را پریوځي را پریوځي څه وخت چې تېر شو لوښی ډک شو ډک یې خیال وکړو چې هوی په یو یو ساس کې دا دومره لوښی ډک شو چې د رسول سره د څومره کسانو نسبت او دا شیعه منی زی شیعو نه زیات منم اهل بیت رسول زما دین او ایمان او زما مذهب زوال چې زما موږ ترغه پورې نه کیږي چې ما اهل بیت رسول باندې درود نه ویلې ٹھیک ده نو چې زه د شیعو ارڅ منم بیا د شیعو زما منځ کې جګړه ولې کیږي فساد به ولې کیږي زه به ولې فساد کوم ته دولس امامان وای زه دولس واره منم زه دا غوی متعلق که په تصور کې یو غلطه خبره راولم زما دنیا او آخرت به دواړه خراب شي زستا دولس امامان منم ابو بکر عمر او عثمان نه زما ترونو نه می پلارانو نه می د وطنو نه می عزیزانو نه می تربوران ابو بکر ولی ابو بکر زکه چې سر مال په محمد رسول الله قربان صدا کا دی ابو بکر صدیق عمر ولی عمر ځکه چې اول توره د کعبې په خوا کې عمر راویستې وه او اهل مکه ته اعلان وکړو چې د نن تاریخ نه عمر مسلمان شو څومره کوشش چې د کفر د ترقې د پاره کړو هغه نه یو په کار بزیات د اسلام د پاره تکبیر جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا جن مسجدوں کا تھا وہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگاہ بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل میں آج مسلمان بن گیا عزیزان زما سور لسو کال رستو کزے مام حسین منم زه امام حسن منم زه علی منم زه فاطمه او زینب منم ولې منم سوار له سوا کال وشو ما ته څه پته ده چې څنګه خلکو خو دې کتابونو چې څه ویلي دي دې کتابونو چې څه ویلي دي د دې صداقت او ایمان پاغي ایمان وروړي او دې کتابونو دا ویلي دي چې ابوبکر هغه انسان چې د غرمې په ټایم کې جبريل راغې او رسول الله ته وې چې په دې ټکی لار شو ابو بکر ته زما سلام وای نو کذا ابو بکر خود دې وجه منم چې رسول به وې چې ابو بکر تا ته خدای سلام را لېګلې نو ابو بکر زموږ رشتہ دار خو نه وکړ کوو د چا رشتہ دار خو رسول ویلې چې دا ابو بکر دی الله په سلام ویلې دا عمر دی قران کې څومره آیاتونه الله پاک د عمر د مرزا مطابق نازل کړي دا عثمان دی د پیغمبر یو لور په واده وا چا وفات شو دوی ما ورکړه چا وفات شو رسول الله وی والله کنن می درغه لور عثمان ته دریم ورکول نو د علی شان خو په دې اوچتو چې یو لور په واده وا نو د عثمان شان داغه نه اوچت نه دی چې دوی ما په واده خبره ده کړې هر شي ته د انصاف په نظر وګورئ انصاف په نظر ابو بکر عمر عثمان ته رسول ویلي دي چې دا زما یاران اول دي رسول دی نو موږ د رسول تقلید کوو د رسول په مرزا او په وینا موږ داغي اتباع کوو زموږ ور سره ذاتی هیڅ رشتہ او تعلق امام حسین ولی حسین زکه چې د رسول وسیو کدا حسین د محمد رسول الله وسیو نه او په کربلا کې ور سره دا کار شوی تاسو به یاد کړئ حسین کتل نه یادې خود رسول د وجه یادې حسن کتل یادې خو د رسول د وجه یادې نو حسین که د رسول د وجه حسین کې دی شي نو ابو بکر د رسول د وجه ولی ابو بکر کې دی نشي خبره کنه چې اثر روح په لکه صلاتو اوس موږ ته حکومت یې چې هلکه خیال کوئ چې ګربړو نه شي ماروره موږ خو ګربړو والا نه یو موږ خو ګربړ نه کوو د ملا په تاریخ کې وګوره په پاکستان کې چې ملا چرته ګربړ کړي یو ملا وخی چې دا اعلان کړی چې هلکه راځئ چې لوټ مار وکړو راځئ چې بم وغورځو راځئ چې بازار لوټ کړو راځئ چې خلک لوټ کړو راځئ چې لارۍ چېرته ملا ویل دی نو ملا ګړبړ کوي ګړبړ څوک کوي وای ګناه د چا ده او سزا یې چا ده ګناه د چا ده ګناه د دوی ده او سزا یې مال راکړي نو واورئ او د پاکستان حکمران طبقه بیګا مې یو جلسه کې وې ما ته چاوي چې ته لا نیولې ولې نه ما ورته وی چې د پاکستان حکومت سو بار کر چکا ہے یہ امتحان ہمارا سو بار کر چکا قیم خان وزیر اعلی او د دې صوبې یو شعر می ویل او په چار صدا کې چې قرب میرو سگ وزیر و موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خان بیرانی کند قرب میرو سگ وزیرو موش دربانی کند چی پیشو دا غوخ بادشاوی سپی وزیری مگای سوکیداری غوخ لور ڈیره پروت تے او پیشو ته وایي چې قربان دې شم ته به د دې غوښې څوکیداري کوي وایي قرباني را سګوځي را موش دربانی کنات پیشو د غوښې بادشاہي سپی وزیری مګه څوکیداري دا درې وړه به څه چل کوي ای هما ارکان دولت خان بیرانی کند والله چې دا درې وړه د غوښې بیړه تباہ پیشو چرته د غوښې څوکیداري کولی شي کولی شي نو ما چې شعر مې ویلی او د مولانا مالسک وزیر زما بزرګانو لیکل چې دا سګ وزیر او د قیوم خان ته ویلي دي سیډي والاو سوچ کوي سوچ کوي په دې کوارټ کې تاسو سلور تانیداران په ما گوي کړو ما صدر کلب یاد کړو تاسو کې صدر هاوس جوړ کړو نو ما در سره بیا څه چلو کو په عدالت کې دننه یاد بلری ټول عمر زما څه کار دی زه د کوار جیل کې هم الله دې د کوار ضلع په طالبانو او د بنو په طالبانو کورونه رحمتونه وایي په جمعات کې به کوم د دین محمد واه واه طالبانو به د چرګانو کټوي په خري کې جیل ته راوړي مونږ څه کار دی چرته چې بانګونه به وایو مونږونه به کوو او مونږ غارت څوک نه ګرځوي دوی ولیکل چې دا سګ وزیر او چې دی دا د قیوم خان ته ویل چې په ځان خبرې دمه د شپې ونیوم شب قدر ته ورسول یو کال د شب قدر طلاق یو کوارټ کې ونیوم جیل ته کړم بیا تاسو دې کوارټ مارشل الله عدالت کې سلور زر روپۍ جرم کړم یحیی خان نیولې هم مداغم جنازه وکړه او ما اس بلا لانه ده شوی او د دوه جنازې مې وکړې ته د پاسه بوټو خان راغې هغه ونیوم د شپې په یولس بجې اکیس رمضان د حضرت علی د شهادت شپه وه وینیوم پېښور نه او پېښور نه اریپور جیل ته درې میاشتې پکې پروت وم چې راووتم نو شعر مې وویل چې کرو کا جبی ته سره کفن کرو کا جبی چې د عشق د غرور شمله چې د ګینې زما په جیل یا په مرګ باندې کاږه شوله داسې شمله مې نه وه مال کرو کا جبی پہ سرے کا فن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن کرو کا جبی پہ سرے کا پھل مسٹر بٹو کو یہ گمان نہ ہو کہ غرور نور عشق کا بانک پن پس جیل میں نے بلا دیا تس خیال اجزانو بٹو سیڈم خدای دې وبخي جنازه مې وکړه اوس موجوده امیر المؤمنین پاتې دی نو ما وی چې دا ډیر پوه دی چې دا مولا سپیره دی چې چا نیولې امر کیږي نو راشه ګاډي نیسم عزیزان عرض میں داؤ کہ جیل خود سک ہے مونگ دمل دشمنان نہیں د ملک غداران نه ملک آباد په دولت او دنیا نه غواړو ملک آباد په قران او په حدیث غواړو ملک آباد په دین غواړو ملک آباد د خزو په لپسټک او د خزو په فیشنونو نه غواړو خزه زپریدم نه که وخت راغې تاسو به وګورئ چې د دوی د خزو په خپو کې به ما پړی چولی او په دې سره کو به درته راکاږه تاسو به وګورئ چې د چا لوڼې او ښځې د شپې بربندې ګډېږي د دوی په سپېږمو کې به ما تېزوان اچولی او د غویانو غوندې قلبې به وا شرمېدلي قومه تاسو په لس ورځې محرم کې د امام حسین نوم څنګه علی د بیبي زینب نوم څنګه علي د بي بي سکینه نوم څنګه علي تاسو شیشه کې د خپل مخ ته وګورئ بیا هغه شیشه د خپل خزو ته وخایئ کجا زینب او کجا زمون د ملک خزي کجا زینب کجا زمون د ملک جنکای کجا حسین کجا علی اکبر کجا شاہ قاسم او کجا استاد ملک الکان استاد ملک زلمی امام حسین په ټول کال کې صرف لس ورځې ستاسو را یاد شي نو ټول کال هم هیری ټول کال هیری او بیا را یاد هم څنګه شي تاسو راز فاش کو جامع در نه وسته چې سینه ځنی زمون مذهب نه دی زمون سیاست دی بیا څوک پیږي نه چې دا شي دی دا تاسو امام خمینی چې ورته وایي هغه تاسو راز فاش کو تاسو کایا پلتا وکړه تاسو څه جوړ کړی دی د پاره درو غفراد من بکا او ابکا او تباکا على حسین وجبت له الجن من بکا او ابکا او تباکا خو دا جاوید د مانه مخکې منډه وي زه بدنه ما کرنیل صاحب به مونږ نه مخکې منډه وي کمیس به ټیکو باسو وای چې خالق په سپېړه جنت ملاويږي مونږ نور د خدای څخه غواړو جنت دیکھو وګورئ جنت دنیا کې وګورا شپته کال دې بیړه تباشوه د دنیا د لس مرلو کور دې ځان له جوړ نکړې او ته په محرم کې درې ورځې بچینې له دوه څلور سپېړې ورکې او جنت هغه کور چې د چا یو خښته د سرو ده او یو د سپینه ده هغه کور به په دې درته ملایي هغه کور به تا ته په دې ملایي هغه کور وجل الجنة إلى په کیل باندې ګټي تاسو کیلونه نن پخ کړی دي حلوا د خاور ډولګو کې شربت کړی دي کړی دي دی خو ګورئ خدای مرکا دی او غټ سره چې در کرا راشي نو ګردنر لوښو کې ورته شربت راوباسي او امام حسین له دې خاورو ډولګای کې ورلېږلی الله غټ سره راغی نو د ګردنر پلیټ کې ورته شیرني پیش کړي او امام حسین له دې خاورو په ټاکو کې لېږلی دی اسین د ګریوان کې وګورئ په خپل ځان وجاړئ په خپل ځان ویرو کوي چې موږ د دې خلکو نه جوړ کړی څه دي د ګل شربت د امام حسین پارواله کې او د شهیدان کربلا بیا په دې ورځ لار شه دیرو تا په مړو باچه دلته رواج دی یا نه او باجی الکه دا څه کوي وای په دې اهل بیت تګي شهیدان شي نه اهل بیت تګي په کربلا کې شهیدان شي او توبه دلته په دې مړو اچي زه خو ځکه وایم چې دې خلکو پورې سرونه نه دي کاڼي ور پورې تړلي دي خپه نه شي په دې موټرونو کې د غټو غټو خلکو رستو چا مارغه کېنولې چا کوتره کېنولې نو هغه د ربړي او چې موټر روان دی هغه سر داسې داسې داسې غوځي او داسې داسې مونږه مارغان یو بس هسې سر داسې داسې کېږي نور پته نه لګي سوچ وکړئ عزیزانو مونږ تباه یو په اعتبار د دین سره زمونږ ګوره بېړه غرقه ده نه زمونږ واده اسلام دی نه زمونږ ژوند اسلام دی نه زمونږ مرګ اسلام دی نه زمونږ معیشت اسلام ټوله دوکه ده فراډ دی وخت لا ټیله ورکول دي که حکومت دی هغه وخت لا ټیله ورکوي په دې ملک کې تاسو وګورئ درې قانون چلی مارشل لا هم ده، تعزیرات پاکستان هم ده او شریعت بنچ هم ده. شته؟ دیخوا وګورئ. شریعت بنچ تر اوسه په درې کاله کې په پاکستان کې اړو چا غلا نه ده کړې چې شریعت بنچ ته پیش کې ولاس کې غوښ کی اړو غل نشته حالانکه قدم بیا تغل دی قدم بیر تغل ولی زبدغ غل پریدم چې ما تیرا پیش کی چې د دوی نه می پوزی نه پری کړی چې دا په سود باندې د زکات نامه یې خدا او په دې جمعهتون او په مدرسو یې ګرځي او ورته وي سود او حق زکات ورته وي حقیقت کې سود دی او بیا ولا کمیټه جوړی کړی دی زکات کمیټی دی خو ګورئ غلو ته چې چال واوې تاسو به ورته سوای و به خړی لګ غل دل په پلیټ کې راوړم او درته چې دا الوا ده و به خړی دا موجوده دي چې زکات نامه پیخه دا د غلو نه زیات بدتر پلیت خو ته بسم الله علی الحمدلله دا چلن پکې دا چې باندې سړي د تبرید پیږي کله دې ته قلابي پیږي الحمدلله وزیران ګرځي دا خیراتي وزیران چې جوړ کړی دي دا ګرځي نو آرام سره کېنی او کې زمونږ حکومت ډېر مخلص دي اسلام را وسته کې ډېر مخلص او را روان دي ان شاء الله زیر را رسېدل یو را پانه سي چې دي ګړګړونه یو نسی چې کله را رسېدل دي را رسېدل ته خو را ورسېدې په وزارت کې زوړم شوې او اسلام لا تر اوسه په هوایي جهاز کې را روان دی په ریل ګاډي کې را روان دی په ټانګه کې را روان دی پیاده را روان دی تاسو کې زمير نشته خیرت در کې نشته پښتو در کې نشته مرد ہر جاری ہے ہر گل پر نثار دل مگر دیتی ہے عورت ایک بار خزه ته وګوره دا کیا کالو بوډا ته حواله کا ټول عمر ور سره خوري کې یو ځل ور کړی ور سره سره پار گل نثار ارچا پسې به به ناری تا ضمیر نشته چا که ضمیر نه هغه کې ایمان هم نه هغه اسلام هم نه معجزانو غیرت پیدا کړي ایمان پیدا کړي او د دې ملک په صحیح معنو کې خدمت وکړي و پیس نه راضي کیږي نه وړای غواړو نه سره کې غواړو نه روټای غواړو نه پلاټونه غواړو که غواړو نه په دې ملک کې د خدای قران غواړو که ایمان درکیوي تاسو څوک په وینا راضي شوی دی اوس دا د کمیټه الیکشن چې کولو تاسو ځان وکړو چې څه به به نارې موالی په دې منبرانو پسې د شپې سټو کرای ټو کرای بکې دی یو به یو ځل بل سره روانه او بل بل سره روانه هغه به زمام منبر کراغه مل بټي پرشي ابل بوله چې کته راغه ملک بټې پر شي ا ممبران رااله نو ملک ته پر شي تاسو خو یانه ته جوړ کړ ته کارپوریشن سره یو انا نشتا زمونږ د پیښور کمیټه سلوي اخلاق او په د ټیکدارانو قرضدار د پیسې ورته نشته او ممبران یې پنځه ډیر جوړ کړی دي پیسې نشته لکه دا ویانه خراب ده پیسې نشته څۀ په دې مشغول کړي. دې ملک ته د کمېټۍ د الېکشن ډېر ضرورت ؤ او کۀ دې ملک ته د قومي اسمبلۍ د الېکشن ډېر ضرورت دی چې دا ملک منتخب نمائندګانو ته حواله کړې شي. دې ملک ته د څۀ ضرورت دی؟ زما عزیزانو! کۀ دا ملک جمهوري ملک دی، نو جمهوری طریقې باندې د ملک سربراهي ارڅوک کې چې څوک د قوم خو خبره خلاص کله شریعت خبره دې کولې مون خدا ویل چې شری نظام مارشل لا اډیننس او تعزیرات لري او د ملک ټول فیصله دی یو فتاوی علمگیری باندې شروع شي اول خلق به ملياني چې تا ته به وایي چې ستا تخت و بخت خدای برقرار لري بل کار به کوي اول خلق به ملای زه د دې حق کې اډو یم نه چې ملا دې قاضي شي او ملا دې جج شي یو ملا د شورا منبر په لاور کې اغسته ده د ماما د خوشالو له پاره هغه ورځ وی چې اول مارشال الله ابوبکر صدیق لګولې ان لله و انا الیه مونږ خو خانخوی کیسه را کې شته که دغې ته ټینګېده ډېر ګران دلته زموږ یو ملګری و مفتي عبدالله محمود په خوا کې به ناست و چوبیس ګنټې هر وخت به اې ډي سي جوړ شوی خو چې د اسلام آباد نه ورته په شیشه کې دغه پر کولو دا د شورا منبري چم که ته خود د مئی غوندې ورټوپ کو هلکه څه وشو وایي ډېر کارونه دي او پرېږده چې وشي څه کارونه دی پېښور کې یو بل دی د مئی غوندې خوله ده د مئی غوندې خوله ده او د پېښور د شورا ممبر واغستو نو هغه چې څوک ورشي کار یې وایي وای بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا اللہ کامیاب کرے دعا کرے بڑا بوجھ پڑ کیا بوجھ پڑ گیا د شورا د پدې پاکستان هتا سو ګورئ څوک شته چې وایي چې زم څه شی ما څوک شته کوم مور راوړی دی چې وایي چې زم څه یم زما عزیزانو عرض مې داو چې شری نظام په دې ملک را نغه ولې نن چې ستا کوم اسلامي مشاورتي کونسل ناشته الکه تاسو څه کار کوئ نو اسلامي دفعات ته ترتیب ورکو ها دا نظام محمدي نظام ابو بکر نظام عمر نظام عثمان نظام علی نظام ابو حنیفه شافعی مالک حنبل دا ټول به ترتیب اسلام کې تیرو او سر له سو کال وروسته تاسو ولا ترتیب ورکوي اسلام د دې مطلب دا دی چې مونږ تر اوسه پورې به ترتیب اسلام کې وخت تیرولو اوس دوی دا روټي خلاص کینولې دي او دوی لګیا دي چې اسلام له ترتیب ورکړي زما عزیزانو والله العظیم زما په ومه پیړۍ د لعنتی کبه مې پړکې دا شوقي چې زه د منبر شم زه د وزیر شم زه د حاکم شم دا مې هوس دی چې هغه ورځ د خدای غواړم چې د ملک قانون او د ملک فیصله په هغه قانون کېږي چې کوم په درویش کاله کې جناب محمد رسول الله جوړ کړی او کدا درد مسلمان پړه کې نو والله که ایمان تیر کوي چې د شپې سملې او دا درد پړه کې نو والله که ایمان تیر کوي نن تاسو مذهب څه کوئ سنیان مذهب الوا او تیرو پراټو ته وای شیعاګان مذهب په کال کې لس میاشتې سینې والو ته وای او نظر امام حسین ته وای او ټول کال چې د کوتک شاه غوندې ګرځا په ملک دغه ته اسلام وای یا په دغه په دې جنت ته نن وګوره ستاسو ملک مرزایان بیا براویږي لګیا کم چې د ټول امت مسلمه متفقون علیه کافر دي هغه بیا وزري کړی دي د ختم نبوت پرچار داغه تبلیغ یوازې د ندیم یا د بجګر مولا یا د بل مولا کار نه ده دا د هر لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو والا کار دی ما ته وګوره عزیزان تاسو بزان کې عقل پیدا کوئ یو پادری په یو مولا سوال وکړو دا چې عقل به پیدا کې نن ستا سنیانو کې دا عقل شتا دا شتا در کی چې قادیانه تا ته وي چې خاتم او خاتم کې څه فرق دی تاسو ویل شي دا چې دا فرق دی پکې خبره کوي چې بسم الله قران ابتدا د بسم الله نشوي دا د بی زیر دی که یو سره بسم الله وای یا بسم الله وای دا جایز دی کنا بسم الله پځه بسم الله وای یا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا جایز دي کنه رامن ده کړه ما ته یې موږ سره دفتر کې یو کار دی نه نه او ما دا سوال کړی ما څه خبره وې ته څنګه مولا مې څه خبره ما ته پنځ شو زارک شخص په جنگ کې اسونه سرګي تاسو به څه کوئ مرزایی عوام بابو د بسم الله تپوس تانه کوي بسم الله او بسم الله او بسم الله تنه پوي ته خو ګورئ پرته خصمره درځي د دې کوار بازار کې روان یې ما مالا پټکین په کم ځای شي ټوپایم په کم ځای شي او حال دې چلے ماما ستاسو کتاب ته څه وایي وایي دې قرآن قرآن عربي کې څه ته وایي قرآن عربي کې څه ته وایي دې کتاب ته قرآن ولې وایي والله کتی پوش ستا دا کتاب چې تور ته قرآن وې دې ته قرآن ولې وایي یو خبره می جمعه کې چرته کړې و په خلکو تیار راغلی و چې ابراهیم علی السلام چې قرباني کړو هغه څه چا وخوړي او سپوري چنګي گئی هغه څه چا وخوړي چا وخوړي ویلنن باریکاتو کې مزه اسلام کې اختلاف راځي ول اختلاف راځي ولې دا کتابونو کې نشته چې هغه خچاو کړی یا هغه خچر تلاري او تا نه څه جوړ شو ته خو د دین کتاب ګورې نه تل بدا لیل النهار وی مونږ بنیو نو مشرق او جنگ او ترجمان او نوای وقت بپراتی اغا زمانے لاری چه ده جماعت پا ڈیکس باندی با بخاری او ترمیزی او بوداو پروتو تفسیر کبیر او تفسیر روح المانی با پروتو اغا زمانے لاری اس پا جماعتنو کم جنگ او مشرق او اغا ورد لاری چې سهار یا د شپې به دې یو نقطه ولیده یو حدیث به دې ولید نو ټوله ورځ به بیا لګیا وې مرګرو ته به دا حدیث بیانولو چې بیګا مې کتاب کتو د محمد رسول الله مې نن پکې دا ډېر خوندناک خبره لیدلې ده اوس څه چل دی کیا لے بھائی خیریت ہے آج اخبار دیکھے مشرقی تاج اے لکھا ہوا ہے جنگ اے لکھا ہے حیدر وچ اے لکھا ہے ٹول عورت بیا دشتے دے ٹی وی او وی سی آر کتلے ډېر په خوند او په مزه مزه دوستانو سره ملاويږي چې را پلانې کې سټ دی په خوند او په مزه مزال بیګا دې ډرامو کته پټي یا را پلانی په کې زور اور پټ ټول اور دا صبري کې نو ټول و دل هوا هوا کې پسینا ګلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بول رہی او راو به وستو سار لبه ډیر په خوان خوان خلق ته بیانول حدیث به وکتو بیا به ډیر په خوند او په مزه مزه مرګرو ته بیانولو او سار چې دنیا را پاسی سترګې په قران نه پرانی دي سترګې په حدیث نه پرانی دي سترګې په اخبار پرانی دي د تفوس د بچی په شان بیا غد دنیا درو د دنیا بکواس چې سلی دلې پکې اټولا ورځ بیا خلق ته بیان نه ورځ دې تیر په شومای کړش په لخابا خدای بکل یادوي خان خراب سبکه غرق بشي تباہ بشي زما عزیزانو ابو بکر صدیق یو انسان زمون تعلق ور سره ولیو زکه چې د پیغمبر تعلق ور سره د پیغمبر خو خو زمون خو خو ولې ده زکه چې د پروردگار عالم خو خو چې د غرمې په ټیم کې به ورته سلام راستو زما دینانو زمون خوخ ولې دی ځکه چې د رسول الله په خوا کې دفن دی او د دفن په ټیم کې د رسول الله لاس د قبر نه راووت او ابو بکر ځان ته غاړې ایسته زما عزیزانو مونږ څه کار دی ابو بکر به مونږ چرې نه وای منلی خو که خدای نه منلی د رسول الله نه وای خوا عمر به مونږ چرې نه وای منلی خو که د خدای نه وای خوا او خدای د هغه د مرضا مطابق قرآن نه نازل وای عثمان به زمونږ چرې نه وای خوا که د خدای نه وای خوا او د پیغمبر نه وای خوا چې هغه وای چې جنت عثمان څو ځله په بیعه اخیستې زما عزیزانو وانه مونږ نه کوو زمونږ هیڅ لانجه شیعه سره نشته لانجه دا غوي د مونږ سره په دې پوهیږئ حکومت که مونږ ته غونډیږي کنه نو مونږ خو غریب یو کنه هغه طرف ته خو مونږ غریب یو امام دوی ته وې چې ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا ګور سوک چنن تړلو یا وهل کا پیخ بپا غوشی چې بتړل لمبا وهل کا کسنن ما تړي او ما وهي زما جب بندې زما په جب پابندي لګې چې تب خبرې نه کې نو که دنیا کې داو کا او دنیا کې در باندې وس برنشه د قیامت پر ورځ د خدای مخې ته به تا اوسې او ځای ولاړ زه به بیا تا ته وایم او د ګریوان نه به دې نیسم چې و دنیا کې جہاں پل کی تھی تو نے زباں میری زما عزیزانو مونږ فسادیان نه یو مونږه دلیل سره خبره کوو چې راځي تاسو زمون خدای مشترک دی رسول مشترک دی قران مشترک دی قران خو اگر چې مشترک نه دی دا قران سلوي سپاره یو وای دا الله سپاره حضرت عثمان په ټیکړي دی دغه وګورئ دنیا کې وګوره په بانک کې یو څوکیدار ولاړی لکونه روپۍ کې پکې پرتی سو نږدې ورتلی شي په بانک به تور شي یو مړی غونډه څوکیدار او سولا یو بانک څوکیداران داسې مرزقن غوندي نږدې نشي ورتلی د قران خدای څوکیدار دی نو ته ولا نږدې څنګه ورغه الله سپاره دې کوم دې پټی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون خدای وي د قران څوکیدار زیم نو دا الله په څوکیدارای کې کله سپاره پټې شو نو بیا خو دا ډیر شم په خطر کې دي چې دې کې مونږ څه ګډوډ شي دا څه خبره دا لا څه کې ما ته وګورئ وای ګل د کدو ګل دی چې یو ته اسکوي ته لاندې بل رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په درویش کال کې جبرئیل امین سلیری زرا کرته راغلی دی څومره راغلي دي سلیر زره کرات دوی وایي چې دا جبرائیل خطا شوه دی راتلو حضرت علی ته خو غلط شو رسول الله ته ورغی دیکھو ګورئ تاسو په دې کوارت کې پوسمن چې خط راوړي او کور خطا کی نو دا کور ټول عمر خطا کوي کنه یو ځل دو پس بیا خبره کوي چرته ختمه دل راغلی نه کنه خو چا دل ختمه نه را لګلې پوسمن د یو ځل دویم ځل کور نه خطا کوي د خدای پوسمن د قران غوندې خط راوړو سلیل زرا زل جبريل خطا کېدو خدای تعالی پته نه لګېږي دا د دې خبرې سلیل زرا کړه خا بل خبره سره وہی معراج میں خدا نے کہا یا علی مدد معراج میں خدا نے کہا یا علی مدد خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد اندازہ ہو گئی خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد او معراج میں خدا نے کہا یا علی مدد انداز حضرت علی سره مینا دا زمونږ ایمان دی خو دومره مینا چې الله د حضرت علی مینې ته محتاج دی دا صریح کفر نه دی کا عیسایانو ته وګوره عیسی علیه السلام سره انتهایی مینه وکړه دومره مینه وکړه چې د خدای زوی ورته وې نو په ټول عیسایان مشرکان شو کنه عزیزانو دا درجات ارچا سره مینه داغه د حیثیت او د مقام مطابق بکای او الله یو پیغمبر ته محتاج نه دی په دې خبره پوهیږئ توحید وای دې ته چې الله په خپل ذات او په خپل صفاتو کې یکتا او د تمام متعلقاتنا منزه او مبرات کړي په خوب کې مرید چې الله عشر و عشیر قدرین پا دی خپل کائنات کی چاہتا محتاج دے پا تکی بکافر شو دے اسلام بوئی بدر کی دی پا دی خبر پوئی دی دوی دام ہوئی چے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے کینال کرتا اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کو یہ واحد ذات ہے نور اگر سرسی بھی ایک سمجھتا اور جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لے یہ محمد سے ارت چې مونږ الو نو د رسول الله نه بیالو نو د رسول نه شان دومره منل چې خدای پکې بی عزت کې دا صرف کفر نه پلان او زوی مثلا مثلا او د پلار په مخ کې ته زوی ته وې چې مړه پلار سره دې څه شی دی که څه دي خو تا سره دي او زه به تا نه غواړم پلار غریب دی په څه کې دی پلار به دا برداشت کړي د زوی دا عزت پلار برداشت کولی شي دا الله په مخ کې ته الله تعالی چې تا سره څه دي بس یو تنها ذات که څه دي خو د سره دي نو مالک حقیقي د ټول کائنات خو خدای دی که بل هم لا څوک شته زما عزیزانو یو طرف ته دا افراط تفریق دی یو طرف ته دا مصیبت دا د اهل بدعو دا وتا ستا په خور خار کې دورو کچره گیټ اشرف روډ شریف فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی دو سو پچپن انتیس بارہ